بسم الله الرحمن الرحیم په مزدلفه کې شپه تیرول د عرفې په ورځ کله چې لمر ولویږي ماښام شي حجاج کرام به د مزدلفې په لوري روان شي په لاره کې به تلبیه، تهلیل او تکبیر وایي. په مزدلفه کې شپه تېرول سنت او وقوف واجب دی که څه هم یوه لحظه وي. د وقوف وخت د سبای ختلو یا صبح صادق څخه تر لمر ختلو پورې دی. مزدلفه د بطن محصر پرته ټول د وقوف ځای دی. مګر د قزح غره سره چې اوس مهال هلته جومت جوړ شوی دی نژدې درېدل افضل دي او د امام سره د ماښام او ماسخوتن لمونځ يو ځای ادا کول. په مزدلفه کې سنت او مستحب کارونه، اول، غسل کول، مګر که اوبه پيدا نه شي د تيمم وهل جائز دي، دوهم، د دوو لمنځونو ماښام او ماسخوتن يو ځای کول او دواړه د ماسخوتن د لمانځه په وخت ادا کول، دریم، د دې شپې سبا کول په عبادت سره لکه نفلي لمنځونه، د قرآن کریم تلاوت، ذکر او دعا کول او حد اکل د شپې آخري حصه په عبادت سبا کول. څلورم، د نیمې شپې ورسته د جمرو ویشتلو لپاره او یا دانو شګو ټولول چې د نخودو د دانې په اندازه به وي تر هغې لوی مکروه او همدارنګه ماتول یې هم مکروه دي، که احتیاطاً څو ځانې زیاتې واخستل شي ښه به وي. پنځم، په مشعر الحرام کې وقوف کول او د امکان په صورت کې جماعت سره وقوف کول، ځکه چې جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم چې په کوم ځای باندې وقوف کړی دی هلته اوس مهال جماعت جوړ شوی دی مګر که تکلیف او ازدحام وي د هغې څنګ یا د مزدلفې په هر ځای کې درېدل په کار دي. شپږم، د سهار لمونځ په اول وخت کې ادا کول او د لمانځه د ادا کولو د سهار مسنونه اذکار لوستل. اووم، د سهار د لمانځه ورسته تر لمر ختلو پورې د مشعر الحرام سره قبلې ته مخامخ درېدل او وقوف کول، تحمید، تهلیل او تلبیه او دعا کول، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په خاص ډول په دغه مقام کې د. ذکر کولو حکم کړی دی الله سبحانه وتعالی فرمایي فاذا افقتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام او کله چې د عرفات څخه راښکته شوي نو په مشعر الحرام کې الله سبحانه وتعالی یاد کړئ، حجاج کرام به د جمراتو تر پیل کولو پورې د تکبیر او تلبیه شعارونه ورکوي، ځکه چې رسول صلی الله علیه آله وسلم دا عمل کړی دی. آتم، د لمر ختلو مخکې د ضعیفو ښځو او نورو انتقال جمراتو ته جائز دی. نهم، د محصر فه وادي کې تېز تلل په کار دي که چېرته پياده وي او همداسې له دې ځای نه د سورلۍ تېز تېرېدل سنت دي لسم، د مزدلفې څخه په پوره آرام او سکون سره د مينا په لوري تلل له بيړې تېز تګ او نورو ته د مزاحمت رسولو څخه به ډډه کوي ځکه چې په حج کې نورو ته ضرر رسول بې حوصلې کېدل او جنجال نشته دی ځکه چې الله سبحانه وتعالی فرمائی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی په حج کې د میرمنو سره جماع یا د جماع خبرې، ګناهونه او شخړې او جنجال کول نشته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحبه اجمعین.